سورۃ الانفطار مکی سورۃ ته په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې دوا اتیایم په نزول کې رسو د نازعات نه دوا اتیایم دا خلاصه د ما سبقه اقا وزامون د تکویر دویم دلته شته هغه شپږ پورې درې سلور شپږ سوال سره آیتونه وګوري اقا وزامین ذکر کړي رب کله چې قیامت راشي نو داغه عذابونه نشي غایب کېږي او خلاصون کې نشته دي رد دې په فلسفه وانی چې هغه وی په ایسانو کې خرق او التیام ناراضي ها او کلا چې ستوري او جوړيږي انتصار انتصار جوړېدل کې فار ورش او کلا قیامت به کله کېدل ورته کلا چې دریابونه فجرت لګې شي یو معنا د فجرت روان کړی شي او پر اجم شي او اور په بل کړی شي نو لګې به شي او کلا چې قبرونو والا پورته کړی شي په وجه نفس هغه چې وړاندې لګري او رسوي پریخري کوم کو پر شرک اے انسان اس چې دوکه کړتاله پرم عزتمن یا باپ ماندان درب عزتمن هغه الله چې پیدا کړ تعالی را نو برابر کړ داونه ستا فاذا لك او برابر کړ جوړونه ستا برابر سودان عادل جوړونه سوا اندامونه کته ورني په کوم شکل کې شاه چې رضا د الله رنګ کرو جوړای کړتال رنګ ان جوړ کړتال دا شر دا بلکې درو وې دی قیامت باندې یقینا پتا شي باندې دي ساتون کی فرشتي عزت باندې لیکون کی فرشتي کویږي پاج تاسو کوي چې کدل ته حاضر دي